یقول الله ابي تفترون ام علی تجترون و پما تاسو ما باندې جرأت کوي دا مختلف احادیث راځي نو دی وجنه متقدمین احناف کې رحمهم الله اغي فرمای اجرت په مطلق طاعت باندې نه ده پکاره رست متاخرین احناف رالو اغي دې طرف ته سوچ کړي چې دا یوازې دا غي سوچ نه دی دې طرف ته سوچ وکړو چې هغه مالدار خلق هغه خو دین پرې غوډو هغه خو چې له په خبره پويږي نو وېټ وټ کټ کالج ته بوزي پښوی هغه خو هغه دین پرې خو هغه بي سي ډي دی او هغه دین سره تعلق پاتې نشو غربا مساکین هغه را پازي علم زده کوي نو امامت تدریس دغه سوزونه باندې عوض رانشي د گزارې مطابق چې د خپل وخت تیر کړي دنیا نو دا دین اروپا دی ونشي دی وجنا اغي دا فتوا ورکړه چې بعضی سوزونه باندې چې د کفاف په شکل باندې وی نو جواز دی کفاف په شکل باندې کفاف دې ته وجه تمول نه وی ځان مالدار کول نه خو خپل وخت تیرولی او د الله د دین خدمت کولی ځکه که د الله د دین خدمت باندې ټول وخت مشغول شي ناغه د ډوړی درک نه انتظام نه کیږي کټول وخت هغه کې اون ختی اون خلی بیا د دین کار نشي کوله ناغیم ګوره دا ځان نه ونه وی چې ګډي متأخرینو ځان نه خبر وکړو هغه دې طرف ته وکاته چې د صحابه دور کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې سو وظایف مقرر شیو بلکې واځي د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې عامل چې کله نبی له سلام مقرر کړو چې دی به زکات ټولې نو سو وظیفه بوله ورکوله عامل حضرت عمر لهم وظیفه مقرر کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ مقرر شو امام د مسلمانانو اوس که مزدوري لذي نو هغه کار نکي نو د کور خرچه به داغه بیت المال نه براغستې دو کور خرچه خو چې یو ځل لغوه نشي زیاتې ده هغه سهلوا غوانه پوک کړو نو بکر رضی الله عنه بیا خو زمون گزاره پدې کې نه راشي زیات شوی دی واپس کومه دا بیت المال ته واپس کوم نو ابو بکر رضی الله عنه واغست دارنګي مجاهد چې جهاد لذي هغه لوی ثواب کار سي لوی طاعت دی لیکن جهاد لذي دلته کور روړی نشته نو مجاهد ته تنخواه مقرر شي دارنګه قاضي چې جج لګیدل دی قاضي لګیدل دی فیصله کوي په مز د مسلمانانو کې ناغه د پاره ستنخواه مقرر شي ځکه هغه مشغول یا وخت دیړی نشو کولی هغه وخت ناس به دفتر کې کار وکړي نو بیت المال نه اغله څه وظیفه مقرر کړو دا متأخرینو ځان نه کړو دلایل سره خبره ثابته شو نو متأخرینو احناف رحمهم الله د متقدمینو د قول خلاف یو کړو چې دغه بعض وجوه کې تعلیم تعلم په صورت کې دارنګه د امامت په صورت کې امام لا څه شی مقرر کړي شي ورکه نه دا به جایز دي نو بیا درې حیثیتونه دي یو د بیت المال نه ورکولو بیت المال اسلامی حکومت دی ناغه قاضی لا جج لا مجاهد لا عامل لا مدرس لا خطیب لا تنخوا د بیت المال نه ورکي نو جایز که بیت المال نه وي نو شبی د بیت المال شبی د بیت المال شبی د بیت المال دا چې یو مدرسه ده په مدرسه کې شورا ده کمیټي ده یا یو جماعت ده داغه شورا کمیټي ده هغه څنګه مال جمع کیږي یو صدر وی او بل پکې خزانچی وی هغه مال جمع کیږي چې جمع کی بیا هغه چاله ور کوي هغه مدرس لور کوي هغه قاضي لور کوي وغیرہ نو دا د شبی د بیت المال وینم جایز عین بیت المال وینم جایز او شبی د بیت المال وینم جایز دریم صورت دای چې د زید عمر معاهده ده زید وای ته زما بچو ته به سبق خي ازب تعالی زر روپے درکو نو دا بالکل حرامه قطعی ده دا نه دروا ځکه دا نه بیت المال دی او نه شبی د بیت المال دی دا خو لکه ګوره بوجي چې خرڅي دی به تب راځي مزما بچو ته سبق خي او زه به تاسو پیسې درکوم نو دا خو بیت المال نه دی دا خو دو کسانو لکه میله کې ګډ اخلي او پیسې ورکړي دا داس شو دا بالکل نه جایز ده دا صورتونه و د تعلیم او تعلم و افتا و غیره او دریم صورت دا ده په قراءت القرآن باندې چې قرآن لولي لوستل نو قرآن کوي او پاغي عوض اخلي پاغي پیسې اخلي یو انسان مړ دی او دی ورپسې ثواب د پر ختم کوي او پیسې اخلي یا ډوړی خوري نو شامی ذکر کوي الاخذو والمعتی کلاهما سمان اغستون کې او ورکون کې دوار شو گناگار نو تا مړی ته گناو بخه قرات القرآن باندې خو مهرباني چا قول نو کړي از متقدمین او متأخرین خبره بل شانته و خو قرات القرآن باندې دا خو آیت چا قول نو کړي چې قرآن لولا او پاغي وز واخره د دارنګي علما ټول په دې متفق دي دارنګي تراویح کې قران وایا او بیا پاغي عوض واغلا که مقرر کړي او کني مقرر کړي اغه ني مقرر کړي په دې پوي کې چې بیا څه ور کوي دا یو حکم لري شیخ القرآن رحمت الله علیه وی یو ځل یو حافظ راغی وی زجی ختم کوم بالکل اسی ختم کوم ما ګورم ټول قرآن وایو او زه دا مختصر تراوی کوم ما ته مو کو وینا ختم کوم جی وی ختم یو کړو نو چې ختم یو کړو نو اخر کې چې ته نو ما یو جوړه کپڑا واغسته یو شپږ شلی وشل روپۍ مې ورکړې مې دا تواخله وی زباب شم نه چونه سره د خو رښتیا موږ سره هغه چالو کړو او رښتیا وی زر عالمه بدبخت زه خپل مز نشم یاد کوله اوس ته هر شپه کې شل شل رکعات میکړي پورا میا شو هغه ټول بس دوباره کوم بدبخت هاري دا خو عادت بیا لازمي تراوی کیږي نه چې کله پیسې اخلي علما ټول ذکر کوي لکه رشید احمد گنگوهوی رحم الله اگه ذکر کئی کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع مدین مسئلہ مفصلہ ذیل میں مسئلہ نماز تراوی میں قرآن پڑھنے یا سننے پر اجرت مقرر کر کے لینا یا بغیر مقرر کیے ہوئے قاری سامع کو پوچھ دینا کیسا ہے ما غلی زما پاتون باندې پیسې لګي نو کله وای دا خو مونږ لګي نه اخلو مونږ ډیر اخلو دا قید دی وای سامانن قلیلا نو ته سورۃ تغابن وای بیا یو لس روپۍ اخلي سورۃ تغابن به یو لس زلوي او چوانه به اغستې ده دا تاړیر وغستې د نږدې کولو کې آخری صورتونه خلقو یې مونږ نه وایو ناغه امام وی خامخا به و مونږ به صورتونه واو پښوی درشتمه کې بیا صورتونه وایو خلقو یې مونږ نه وایو هغه بالکل به وان دا غوډه ثواب کار دی اووی نه چوي نه یو کس ول یو روپۍ ورکړه جیب کې واچو اری ولا تشت ولکه ته په یو بلوم استا کار کی په چوانه هم کار کی او مګړوي حق سره د باطل حق باطل مو ځای کو حق باطل وګوره جی دعا نه مني نو کوم دعا نه مني هيئت اجتماعي نه منو د دعا نه چا انکار نه کړي دعا چې نه مني هغه کافر دی وګوره جی شفاعت نه مني شفاعت اذنی مانو شفاعت قهری نه مانو حق باطل دواړه یو ځای کوي وګوره چې اسقاط نه مانی اسقاط مانو حیله اسقاط نه مانو حق او باطل دواړه ول یو ځای کوي وګوره خیرات نه مانی وګوره ایثار ثواب نه مانی ایثار ثواب مانو خیرات مانو خدا روز مقرر کول دریما سلویختی برسی دالشته دا تخصیص نه مانو دینو کوي سره د دیندارو رکوع کوي سره د رکوع کوونکو یو فرد ذکر کړو دینو کوي سره د دیندارو تو قران وای نه قران وای بیان کوي نو تور سره کیګا جهاد لذین تور سره کیګا چې ملا صاحب کور ته راغی ناډو کې کې خو دی دا ډېر خو اډو کې دا چار اوره وی دا چار اوره نه د موږ خپل چر غلال کړي وی تا ولې غلال کړي وی تا وی چې نن شپې چا خیرات وګړه ثواب ډېر دی ویلې ونه ما تا ته وی کوم خلق ته وی دی بل ته وای اری اتامرون الناس بالبر امر کوي خلق ته په کول د نه کوي سره کدا دې کې دا په خپل عمل ولې نه کوي وای هیله اسقات شته نو تا کې څوک مړ شي نو ته ولې نه کوي سلويختي شته نو په خپل ولې نه کوي ګوړ او صابون قبر را وړل شته نو ته په خپل ولې نه وړي نه کنه په خپل خدای نه کوي نو تا پر خودی واغا وکذالک اليوم تنسا نو دارنګ نن ته هیر کړی شوی نو په الله باندې هیر راضی نه نه نه تنسا معنا پر خودی شوی دارنګ ته نن پر خودی شوی نسیان په معنا د ترکو کلک شي وګوره استعانت و د غیر الله نه جای شو مدد غواړي د صبر نه وای دا استعانت فعلی ده استعانت فعلی د غیر الله نه جایز وي ځکه استعانت فعلی کې هغه مدخول د بانه کار غسل وي كتبت بالقلم د قلم نه مال د لیکلو کار واغسته واستعینو بالصبر والصلاه او کلک شي په کولو د صبر او کلک شي په کولو د موزه وانها وانها او یقینا دا اجابت د محمد صلی الله علیه وسلم لکبیرتون ډیر ګران دی مگر په خلقو چیرېږي د الله نه یا صلات تزمیر څوک راځي کی وینا یقینا دا موزو موز ډیر ګران کار دی ها ها په خلقو نه د ګران چیرېږي د الله نه یا دا دواړو ته زمين راجی ده صبر او صلات دواړه ځکه تعویل مذکور سره بیا زمير د مفرد ورته راجی کیږي وینا او یقینا دا صبر او موضوع واغه دوی دې دلته یو دا په تعویل مذکور سره زمير راجی کول صحیح وي سورته توبه لیکو ګورئ سورت توبہ چونتیس نمبر آیت سلور درشم لسم سپارا التا اللہ فرمائی سلور درشم والذین یکنزون الذهب والفضه او خلق چې جمع کوي سرو سپینو سره سپین جمع کوي ولا ينفقون في سبيل الله نو خرج کیا پلار د الله کې دوس زم ذکر کړی زاب او فضا لا ينفقونها ها ضمیر مفرد یو نو خرج کئ د سرو اسپنو لارا په تعویل مذکور سره یعنی نو خرج کئ دا ذکر شوی پلار د الله کې نه خرج کوي دا ذکر شوی پلار د الله کې ذکر شوی دو سوزونو سره سپین دا رنګ دلته وانها دا ذکر شوی سو دوا ذکر شوی دو سوزونو صبر او موز یقینا دا ذکر شوی درې نعمتونه ذکر کړو درې صفاتونه د مؤمن ایم صبر موز ایمان په آخرت او درې ناکار خواستونه تحریف کتمان حق ترک عمل یا بر اسرائیل نا رستو اشپق خطابات اشپق و فصولو کی دی په دې اول خطاب کې اتو نعمتونه الله ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې او دوا نقمتین دو عذابونه اتو نعمتونه او دوا عذابونه فرعون نه خلاص کړی یو دریاب کې می درتلار جوړا کړه دوا کتاب می راولیګ درې توبه می قبول کړه استاسو سلور او پس د مرګ نه ما ژوندۍ کړی پنځه سارا سینا کې روان وای ورز دربانې ما چتره کړه شپږ سارا سینا کې روان وای د خوراک انتظام نو من او سلوا می راولېګو وو سارا سینا کې روان وای دوبو انتظام نو نو ګټ نه ما دوله شنه روانې کړې اته دا اته نعمتونه او دو عذابونه یو عذاب هغه به ادبی وکړو اله به منو چې مونږ ته رب مخامخ ښکار شي نو الله عذاب پر راولېګو او بل ناشکری د نعمت وکړو من او سلوا الله ورکو ناغي وینا مونږ لا پیاز ټماټر نو د ناشکری د نعمت سبب د عذاب در بل عزت ګرځي پیر په ځای د مرید لیډر په ځای د چمچا هیڅ نشو کولی لا تجزی نفسنا نفس شیئا بدل نشو ور کولی یو تن په ځای د بل تن دې سو ولا يقبل منا شفاعتون او قبول بنکړی شي د دې نفس نه سفارش کې دې شي چې پلار اخلاص کی او کو پدې نشي نبیا سفارش اوچلې اوري لیاقت علی خو مړ دی خو سفارش علی شته نو نو سفارش اوچلې چې مشران بوزي چاغې سفارشو کی سړی را اخلاص کی نو چې سفارش ونه چلی دا نو بیا خو رشوت علی خو چرته تل نه دی رشوت علی ورکی جیب گرم کی نو بیا کار کی او که پر رشوت علی کار نه کی نو بیا خلق جلسه جوړه کی اړتالو کی جلوسونه وباسي حضور خپل سره راخلاص کی دا تلور طریقې وی د دنیا کې د مخلص لیکن قیامت کې لا تجزی نفسنا نفس شیئا دا کاروم نه کوي او رشوت هم نه چلیږي سفارش هم نه چلیږي او نه بو کړتال کول شي او نه جلسه جلوس اشتیال تا ولا هم ينصرون او نه با د دې امداد وکړي شي ناغه روز نوې ځان ساتل غواړي د مخلص هغه څلور وای لاري الته مسدودي شوې دي خدا شفاعت دو قسمه ده یو شفاعت اذنیه ده هغه بالکل صحیح ده کیږي من قائل یو شفاعت اذنی د پارا شرطونه دي پنځه یو شرط دا چې شفاعت به کیږي په قیامت کې دویم مؤمن به کوي مشرک نشي کولی دریم مشغوله چا د پاره چې کوي هغه به مؤمن وي کافر له شفاعت نه کیږي څلورم عربه کوي چې هغه شفاعت کوون کې ته پته چې زه چاله شفاعت کو مشفوله دوم ایمان ځان سره راوړي خو ګناه په وجه باندې جهنم ته ځي پنځم ال به کوي چې الله ول اجازه ورکړي او ټول نو مخ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوي حدیث کې راځي انا ولما اشفاع اول شفاعت به زکم نبی اسلام فرمایي الله زموږ نصیب کړي نو ست قبر لوس رواني دا خو قیامت کې کیږي اته ته پته ده چې هغه ایمان ځان سره وړي هغه ته پته ده چې ته به ایمان وړي او تا ته پته ده چې الله هغه اجازه ورکړي هغه ته پته ده چې ته به ایمان ځان سره وړي نه دا شرطونه خو دلته نشته وایي دا قیامت کې نو شفاعت اذنی جدا اغدار او بل شفاعت د مشرکین وا چې شفاعت وجاها رب العزت د چا د مخه شرمېږي زمون اورینا د دوی خبر الله رد کوي پشا کوي نه دا د مشرکین شفاعت دی قران کریم کې رب العزت د دې رد کوي درویش دا رب د دې رد کوي دا نشته سورته انعام 500 وګورئ 500 آیت سورته انعام ومه سپارا التا الله فرمای لایس لهم من دونی ولی ولا شفیع رد کوي الله د شفاعت کاری سلم آیت فمالنا من شافعین نشتره مونږ لرا څوک سفارشی ولا صدیق حمیم او نه چرته دوست شته ګرم دارنګي سورته الف لام میم سجدا قران سره زور لګی دارنګه سورۃ الزمر کې مؤمن کې زخرف کې شورا کې فرقان کې نجم کې مدثر نبا ملک حاقا انفطار په دې دروي صورتونو کې الله رد کې د شفاعت قاری هو خینا وتقو یومان ځانو ساتي دا غروز نه ولا هم ينصرون نباز دوی امداد وکړي شي دا څلور وایلارې مسدود دي واتقوا يوما اگر ورځ نه وي ځان بچ ساته الله دې موږ ساتي واه خدا واه سورته بقره څلور حصے اول حصہ کې مسله توحید او دا حصہ مشتمله په دریو بابونو باندې وا باب اول په ذکر د فرق ثلاثو کې هغه ذکر شو بیا دویم باب دعوه توحید دلائل نتیجه تخفیف و بشارت شبهات و جواب ذکر د نعم اربعو بیا دریم باب دی یا بنی اسرائیل نه پاغی کې اول خطاب کې اشپګ د درې اوصاف د مؤمن او درې کبایح د یهودو باقی مانده اشپګ خطابات او پشپګ فصول کې د دې یا بنی اسرائیل نه اته نعمتونه رب العزت ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې او دا خطاب زی تر دوش پیتم آیت پوری پدې کې ذکر د اتو نعمتونو په بنی اسرائیل او دو عذابونه یو نعمت چې ما تاسو د فرعون نه خلاص کړی نجات من فرعون سو معنا اخپی پری کولم راضی صورت عراق کی راشی او سو معنا سخ سو معنا زنا صورت یوسف کی راضی او سو معنا برګی کېدل صورت طه کی راضی مفتاح دار السعاده د دویم جلد شپږ سوه څلور پنځوسمه صفحه کې امام ابن قیم علیه رحمت ذکر کوي چې د فرعون د بنی اسرائیل د الکان چې وجو نو دوا رایا خلق لري په دې مسله کې بأن بني اسرائيل يزعمون انه يولد من مولود يكون هلاكك على يديه دا دو روایتونه امام ابن قیم ذکر کوي بعض مفسرین دا وایي چې بنی اسرائیل کې د فرعون خوب ولید دا خوب تعبیر ته پوسو کړو د کاهنینو نه د نجومیانو نه ناغي داوي چې په دې بن اسرائیل کې یو الګ به پیدا کیږي هغه سبب به ګرځي استاد حکومت د زوال الکان به بیا وجو جنکې به پرې خو دې لیکن دا روایت صحیح نه معلومیږي فرعون څه خوب ولیدو دا کافر به څه خوب ویږي او د نجومیانو بس تعبیری دوی مرای دا چې فرعون ته داغه قوم داوی چې بنی اسرائیل وای بنی اسرائیل وای چې زمونږه یو ماشوم با د د حکومت د زوال سبب بګنځي من کې به یو ماشوم پیدا کیږي هغه د د د حکومت د زوال سبب وګرځي دا دیمه خبره صحیح ده هغه وجه دا وا د فرعون چرته د سړی نوم نه دی فرعون د مصر فرمان روا ته ویل شو د زمانہ د بعثت د نبی اسلام نه مخکې د دنیا د بادشاہانو نمونه د نبی علیہ الصلات والسلام د بعثت د مخ کې داسو د ایران کوم فرمان روا بو بادشاہ بو ناغه مشر تبا اغي کسراوي د روم کوم بادشاہ به وو ناغي به ورته قیصر وي د حبشو کوم بادشاہ به وو ناغه تبا نجاشي ویل شو د یمن بادشاہ به وو ناغه تبا تبع ویل شو د ترکو بادشاہ به وو ناغه تبا خاقان وی خاقان او د هندستان بادشاہ بو هغه تبا بتلیموس وی او د مصر بادشاہ چې بو هغه تبا فرعون ویل شو فرعون د سړی نوم نه دی فرعون د دې عہدې نوم دی لکه مونږ ورته عہده صدارت چورته وزیر اعظم وزیر اعظم دا عہده ده هغه شی نواز شریف نوم هغه شی دی نواز شریف وته وای نوم بل دی عہدینم وزیر اعظم دی دارنګي د عہدینم صدر دی اوس یو سره ناز دی دا وجودانم وی دا د زمانه د جهالت د د نبی اسلام د بعثت نمخ کې د دنیا د بادشاہانو دا ونوم به وو د مصر فرمان روا تبا فرعون ویل شو فرعون نو دی د سړی نوم نه دی د موسی علیه السلام د زمانه فرعون دا غنوم ولید بن مصعب ولید ولید نومیو نو د مصر کوم سربراجو هغه د فرعون ویل شو د ابراهيم عليه السلام په وخت کې مو او د یوسف عليه السلام په وخت کې دارنګه د موسی عليه السلام په وخت کې جدا جدا فرعونانو صدرانو جدا جدا نو چې کله مصر ته ابراهيم عليه السلام لاړو نو سارا رضی الله عنها ورسره وا ناغه تا لاس وګت کړو رب العزت دا غلاس شل کړو ایماز دعا واړه زما لاس دی الله ټکی دوباره بیا دا غلاس الله شل کړو دریم ځل باندې بیا د الله د غلاس شل کړو نو هاجر ولا ور کړو چې دا به ستا خدمتګار وي خپل لور وا هاجر او ابراهيم عليه السلام ته مونږه شو د مصر د فرعون لور ولا چې د هاجر بیا زوی د اسماعیل علی السلام نو ساره چې کله رااله نو دا خبره وکړو چې زه رب العزت د دې بېمانه د شرارت نه الله زبج کړم او پیغمبر ډیر غیرتی خیر ورته کړو خدای دې تباہ او برباد کړي سره دینه چې هغه بدونه رب العزت بچ کړي و ابراهيم عليه السلام خو بولید چې ستا په نسل کې داس څوک پیدا کوم